بهر حال که تعریف حقیقی او که تعریف اسمی دوارو دفارا فرض او عکس ضروری ده یعنی منع او جمع ضروری ده مقصد دا دا با الفاظ دیگر او الفاظ سهل چې تعریف پا معنی هم وی د دخول دی غیر نه چې افراد کې معرف نه هغه ته به تعریف نه ورشاته او تعریف با جامع هم وي لپاره د چا خپلو افرادو چې څومره افراد د معرف وي هغو ټولو باندې به تعریف چکېږي سازي کېږي اوس کچیر په داسې تعریف و چې د معرف افراد نو او تعریف ور شامل دي بیا دې نه مون تعبیر داسې کو چې تعریف ته معنی نزل دخول دی غیر کله داسې کو چې تاریخ کې متفرد نه ده تاریخ کې متفرد نه ده او کچې ته داسې و چې معرف چې کوم افراد دي هغه ټول افراد په تاریخ نور شامل دي ټول په تاریخ او ټول نه شامل دي بیا موږ وایو چې مناسب تاریخ کې جامع نه دخلو افراد لرا تاریخ کې جامع نه دخلو افراد او فلانه فلانه شینا دا افراد دی معرف دی او تا تعریف صادق نه ده او کله دا چې تعریف کو چې تعریف دی منعکس نه ده دا یو شی دی تعریف دی جامع نه ده تعریف دی منعکس نه ده تعریف دی معنی نه ده تعریف دی مستلزم نه ده یو شی دی او ګور خیال کوا ازار چې درنه نشي فانی چې وتوي هغه دې طرح باندې تل کنه چې خان سلطان او قلندر درې واره په ځد ود بشری نه یو دي او اخر ته وتوي وي ګور خیال کوا ازار چې درنه نشي زما زړه او پاک حرام دا دواړه یو دي خیال کوا ازار چې د نمشي زما زړه او پاک حرام دا دواړه یو دي په هر حال نو تاریخ جامع نه کېدل او مسترد اقتراد او جامعي امانعیت یو شی او انعکاس او جامعیت اوس مصرف خلاص قولو و شرطا لکلت تاریفین شرطا دوارو تاریفین دفارا ای الحقیقی والاسمی اتفرد والعقص طرد او عقص اما الطرد فالتاتوسي فهو شق المحدود على ما صدق عليه الحد مضطردا كليا حد توسي صدق محدود على ما صدق عليه الحد مضطردا کلیا ای کل ما صدق علیه الحد صدق علیه له چې چا باندې حد صادق کی محدود فهم چی فسادی کا حد فسادی کا محدود فسادی کو نو د موږ چې تاریخ ته معنی نسل د کول دې سره خاص وهو معنى قولهم بالقل ذات معنى دې کول دې دوی دا چې دوی چې کله ما وجد الحق واما العكس عكس چاته وتاي فاخذه بعضهم نو بعض دا اخیسته لري چانه عكس فرض نه عكس فرض نو هغه به سره کې الټه شي نو الته خدا کې ویلو کان چې کله ما صدق عليه الحق صدق عليه المحدود هغه الټه کې چې کله ما صدق عليه المحدود صدق عليه کله وخت واضح شي چې نور وضاحت کوي په سړي باندې کړای شي اشتباه نه شي واضح حقیقت سره طالبان پیژني چې تاریخ جامع چاته وتاي تاریخ جامع دي ته وتاي چې شورا افراد دې معرف کی په هغه ټول باندې تاریخ صادق وي دې ته تاریخ جامع ورته او تاریخ معنی چاته وتاي چې مقصد افراد دې معرف نه علاوه په نور باندې بصادق نه دي سماجی اګه په نورو سادي کې موږ وایو چې دا معنی اګه په خپل افرادو نه سادي کې دې موږ وایو چې دا جامع بس خبره کړه او صرف هغه معنا دي چې شاید منی دا او عطف معنا جمع ده اګه تور وضاحت سره نور په سړي باندې چرایي کله چې واضح شي ډیر واضح شي په سړي باندې اشتباه دی وجنه درس کې یا په دې کې تصنیف کار کې یا درس کې دې کې بعد ځان وسوسه نه چې بیا هغه خبره مطلب سره چې بیا چې مطلب سره چې بیا مدیر سره هغه طالبان باندې کړی کړی اشتباه سبا مهنت کوي او شدت او راحت کوشش کوي هغه د وجنا هغه طالبانو نه تکرار نه خبره چې سره غلط نه هغه په ځای باندې کوشش دا کول پکاروي چې یو وری تعبیر سره کوي او هغه آسان تعبیر کوي چې آسان تعبیر دې بتا ته کثرت تکرار ته ضرورت ده آسان تعبیر کړای کای جامع او یو وریو او که وسواس ته پکې شوري ته کنه کتا سوچ بیا خبره کښې شي ګټ یا خبره دې په کې دا وسواس کینه په کوئی څه خبره دا چې کیږي ولا شک سرا دا چې کوم تاغدا دې کې ورته بحث راځي وها هنا بحث من وجوه دا بیا نن دې جمعرات ورځ سبق نه مستقل سبق تا دا به ان شاء الله انده فرصت دی دا کم مو دا بار ها دا دې ورځ دن او بیا دولت په دې وکاو څه شي کوي هغه به وګورئ عام موقف علیه قصیده پڑھتے ہیں دا اصل وجه دای چې موقف علیه ټیم کې دا درګاونه ور سره کوي کوي کو نو بل چا تا تکلیف ور کول دا حرام دي نو موقف علیه هغه قبل از وقت کې چې دلته نږدې کلاس کې چا سبق نه دې کلاس کې نو یې هم چا سبق نه ایو رج عبد الله سیمون چې ویلا نو بس مارو کا ترتیب له معذب چکرا یا خط تنګي کې ډېر اشعار راځي چې خو سور غواړي باغه یو چې دا سني چې موږ نه نور څوک متاثر شي کوشش په جون کې دا کوي چې چا خیر باعث جوړ شي او شر نه خلق شي په امر دا خبرې چې مې دا کول نو ان شاء الله چې دا چې کلام کوي جوړې و بسم الله وتوکل او تقلا